یو زمون شکایت وی دا هغه نمبر دی نوی نمبر هغه آیات نوی نمبر بالو شو نوی نمبر نوی سبحان الله دا ټیک دا الله جل جلاله دور شریف الله صلی الله علیه وسلم دا الله جل جلاله په دې آیتونو کې هغه د يهودو نه شکایت کوي یو موږ مخلوقات شکایت دا د عاجزي د وجنه او یو د خالق شکایت هغه د عجزي د وجه نه نه لکه دومره انعامات په در باندې کړی پیدا کړی می بیا هم ما ولا مخالفت کړی یو زورور سره د چا شکایت وکي هغه د محبت علامه وي هغه د احسانات تذکره وي چې ما تاسو ته احسانات کړی نو دې ایتونو کې بیان د دې کېږي چې کله به د مدینه منورې يهودو ته مسلمانانو دعوت ورکړ چې تاسو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې ایمان راوړئ او دا برحق دی الله خاتم النبین اخیر پیغمبر تسلیم کړي او قران از مشان دا دی الله اخیرنی کتاب ومنه چې دا دی الله کتاب د ایمان باندې راړي نو دوه مستوي جواب چې نه مونږ قرآن پاک باندې ایمان نه راړو نؤمن بما انزل علينا من خالص پاغ خپل کتاب باندې ایمان راوړ کوم چې خدای پاک په مونږ نازل کړی اې کلو کتابونه خدای نازل کړی وي هم مونږ ایمان نه ورپاندې راړو نه خاص چې په مونږ نازل شوی ځکه نور کتابونه ته زمون حسد ده هغه په مونږ نه دي نازل شوی مفسر لیکي کنه ته دوی بما انزل علينا من خاص هغه تورات ایمان راړو چې هغه مونږ باندې نازل کړی شوی باقی کلور کتابونه الله نازل کړی وي هم مونږ یې نه مونږ ایمان نه وباسو که دا هغه دا خبره دلیل یقیني سره ثابت وي چې دا دی الله کتابونه دي مونږ ایمان نه راړو وجه سره مونږ سره حسد ده او په مونږ دي راځي فلهذا چې په موږ نازل نه دي موږ ایمان ٹھیک شو الله جل جلاله دو توي او قران پاک په ایمان وراړي تاسو وای خو لیکن په تورات مو هم ایمان نشته الله جل جلاله په دې ایتونو کې په پنځو طریقو باندې رد ور باندې کړی چې تاسو په خپل کتاب باندې ایمان تاسو د ایمان نو ډېر لري ډېر مسافت دی و اذا قیل چې کله وویل شي لهم دی يهود لره امنو تاسو ایمان راړی بما پاغه کتابونه باندې انزل الله چې الله جل جلاله نازل کړي باندې ټول ایمان راړي قالو دی په جواب کې ویل نؤمنو من ایمان راړو بما باغ تورات باندې انزل علينا چې نازل کړی شوی دا په موږ باندې او الله وای وای یکفرون بما وراءه او کافران کېدل بدا يهود بما فغ انجیل او په قران پاک باندې بما هغه انجیل او قران پاک باندې وراءه چې سوا د تورات نو هغه نه غیر نور هغه باندې ایمان نور او کافران کېدل الله جل جلاله ور باندې رد کی چې قران پاک باندې ایمان نه راوړل هغه نه تسلیمول په حقیقت کې د تورات تکذیب ده ولې ذکر قران پاک او د تورات اصول برابر دي د چې د قران پاک د اصول نه انکار کې د حقیقت کې د تورات نه هم سره انکار نه چې سمو ایمان شي ها سمجھ کړه خبره ويكفرون بما وراءه وهو الحق دا ما سوا د تورات دا هم حق په مثله د تورات نو الله جل وعلا یو ځلې د نورو کتابونو دا خبره ثابت شوی په دلیل باندې چې دا دی الله جل جلاله د طرف نه دی او دی الله کتابونه دی بیا نه منل انکار کول دې ته بیا ایمان نه وي دا ایمان نه ده او مصدقا لما چې تصدیقون کې وي دا کتابونه چې سوال تورات نه دي لما هغه تورات نه معه چې د يهودو سره نو به تاسو چې قران پاک نه منئ دا په حقیقت کې د خپل تورات تکذیب کوي ځکه قران پاک او تورات دا په اصول او عقاید او عبادتو کې برابر دي فلهدا چې قران پاک نه منئ د دې انکار کوي خو د خپل تورات نه انکار کوي نو کتاب یې دا کتاب او دا کتاب برابر دی سره دا کتاب نه مني خو دې مطلب دا چې دا نه مني الله عزوجل وفي اچھا تاسو یې مون په تورات ایمان ده هغه مو پوره منلې نو هغه انبیاء علیه الصلاۃ والسلام چې د تورات تعلیم د پر خدای د ترستولو پیغمبرانو حضرت یحیی علیہ السلام حضرت زکریا علیہ السلام حضرت شعیع علیہ السلام د دې تورات د تعلیم د پر خدای د سره رسولیو او بیا په تورات کې دا حکم دی چې نه حق بل چاوی نه نه توې نه حق وینه خو څه کړي انسان بلکې الویا مو قتل کړ تاسو تورات کلمه دی رجل خير فلما تاسو ډېر ښه ایمانداري فلما تقتلون انبیاء الله فلما تقتلون ولې تاسو قتل کوئ قل ورته اے پیغمبره دې په خپل داوی د ایمان کې دروغ وي فلما تقتلون انبیاء الله تاسو ولې قتل کوئ دي الله پیغمبران حالانکه تورات کې حکم دار چې الله پیغمبر باندې قتل کوي د پیغمبر قتل کول دا کفر ده فلهذا تاسو تورات په ایمان او کوم د مدینه منورې يهودي هغه تم دا خطاب تاسو په تورات کې مان نشته ولی ځکه د تاسو پېښوایان تاسو د خپل پلارانو په کردار او په کرتوت باندې راضي فلهذا تاسو په دې حکم کې لکه تاسو مغان بیا وځلې مسله دا د عقاید یو سړی په یو ګناه باندې راضي وي زه په ګناه کې شریک ته چې به له من کولو طاقت نه رضا په کفر باندې چې کفر یو سره په کفر راځي کی دا عقاید مثلا په کفر رضا کېدل د کفر د خدای ته وساتي د تاسو د خپل پلانونو په کرتوت باندې چې انبیای ختم کړی دي هغه باندې راضي مدري ولوري هغه ته تاسو دا هو په کوم کې او تاسو هم په تورات ایمان نشته ځکه تورات کې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د نبوت خبرې شوې دي دا غي علامې ذکر شوې دي او تاسو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د شهادت او د قتل اراده کړې دي شهر مور باندې وکړلو د دیوال لاندې ممکنه ولې ډبره مور باندې راغورځوله زهر مور ورکړ په خیبر کې نو تاسو هم داسې چې انبیا قتل کړي نو تاسو موجود يهود هم په تورات باندې ایمان نشته او دعوه کې د ایمان غلطي دي قل ته اے پیغمبر د يهود له فلم تقتلون انبیاء الله ولم د الله انبیاء قتل کړي من قبل مخکي د انجیل نو مخکي تورات نو مخکي د قران هغه انبیاء مو قتل کول ان كنتم مؤمنين چې تاسو مؤمنان دي ان کنتم دې دوه معنا غانې دي ان کنتم مؤمنین تاسو سره مؤمنان نه ان نافیه ده ان کنتم مؤمنین تاسو مؤمنان نه فلهذا تاسو کې د ایمان علامات موجود نه دي بلکې تاسو کې علامې د کفر دي او یا ان شرطیه ده ان کنتم مؤمنین چې تاسو ایمان لرئ په تورات باندې فلما فعلتم ذلك تاسو دار انبیاء او قتل ولې وکړل د پیغمبر علی السلام تصدیق ولی نه کوي او په نورو کتابونو باندې ایمان ولی نه راړي او تاسو یې مون خالص په کتاب ایمان ورو چې په مون باندې نازل شوی الله جل جلاله سمت په وسره سمت او خبرت کوي الله ولقد جاءكم موسى بالبينات خیر د محمد رسول الله او د عیسی علی السلام له نور انبیانو نه بدل تیر شو او موسی علی السلام هم ایمان او چې ډایرک پر تورات هغه نازل کړي تاسو په خپل موسی علی السلام ته وایي چې موږ د فرعون ته الله موږ له نجات راک فلهذا موږ ته د ژوندۍ د تیرول د پاره او قانون د خپل نه وغواړو موسی علی السلام کوی تر تر او تاسو د سی عبادت شو مشرکان شو نو تاسو چې مؤمنانو هغه وخت مو ایمان الله جل وعلا فرمای ولقد جاء زمان قسمی یقینا جاء راغله حکم تاسو له موسی او اسی راغله نو چې داوا یې کړو چې زه پیغمبر بلکې بل بینات واضح واضح معجزې موسی عليه السلام چې دل تلاش کړو دا لمر په شان به دلال زميدل همسا ورسره يدي بيضاء او همسا نور هغه معجزي کوم د حضرت کو هغه هو کدا بهر وبو درې دل تبره ولا دا غیر وبره هو تل قسم قسم معجزات تاسو د حضرت موسی علی السلام د نبوت تصدیق لپاره ولیدل خو بیا هم تاسو د فقې عبادت کوئ الله جل فرمای ولقد جاء یقینا زمان قسم راغله او تاسو له موسی موسی علی السلام بالبينات په واضح معجزو په دلایل د توحید باندې ثم پس د موسی علی السلام نه تخصتم نیولې او تاسو العجل سخه پچړه الها خدای معبود من بعده اورست د تلو د موسی علی السلام نو کوه تورته چې کوه تورته موسی علی السلام لاړ هغه کوه تورته رسیدل او تاسو د سکی عبادت شروع وانتم ظالمون او تاسو وی ظالمان سرکشان باخذکم العجل الها چې تاسو خې په خدای نیولې په خپل لاس مو جوړ کړو د سرو د سپینو نه او په خپل کې مولا خار په خپل باندې واچول هغه باع ناره او کړه تاسو دا خدای الله جل جلاله پنځه مرز ور باندې کوي په تاسو په تورات احکام په خپل خو خلو منلي الله دې دې عجیب انداز کې سره تاسو خو د تورات احکام هم په خوانو منلي کله چې غرض تاسو په سر ودرولو او بیا مو ویل چې بس بس منلي الله جل وی وإذ أخذنا اذكروا يا کی تاسو ای يهودو اذ هغه وخت اخذنا چې مون اخیستلې و د تاسو نه میثاقکم مضبوط وعده او مونږ ویلو تاسو له خوځو اونیسه ما هغه احکام اتیناکم چې مونږ تاسو ته درکو به قوت په کوشش سره به جهد کوشش سره ونیسه همت سره ونیسه واسمعوا او قبول کی احکام د تورات واسمعوا واوري په تدبر تام سره سوچ وکړئ چې الله احکام قالوا نو دو په جواب کې وویل سمعنا موږ ستا خبره اورېدلې د خدای پاک واسینا او ستا د امر نه موږ سرکشي کړې اوس دا زین کې ستا زین کې ولادي چې یو د ورته سمعنا او بیا ورته وایي اسینا دا ډول په جمع کې یو ځای چې قبول کې بیا اسینا سو کوی یو ځای هغه قبول کړي ها د الله د احکام يهودو بیا خو اسینا نه اوسنه کې چې موږ بیا نه منو او کدا چې خالق غوګونو باندې اورېدلې وي نو بیا الله د عذاب نه وچت څنګه کوم خبره پوه شو سمعنا دوی مونږ واورېدل او ورته سوای واسینا مونږ سرکشي وکړه نو که یو ځل دوه قبول کړی احکام بیا عصینا ورسره لګي نه او که بیا دوه خالف په غوګونو باندې اوریدلی او په غوګونو اوریدل احکام د شریعت تقدی عذاب نه ختمي بلکې د الله عذاب په کار او چې دا غر ور باندې را پریوت ولکه الله خدا غر ور بدل کړي د دې لپاره جواب دار چې اصل کې دوه په زبان باندې سمعنا سمعنا سمعنا په زړه کې سوې صحیح ده صحیح امرک قلب فزړو کې دا خبر یا سمعنا کله دا غرو په سر باندې ویلار او وعصینا بعد رفع الطور چې کله کوی تور چې خپل ځای ته لاړ الله وی دا تور چې داري کې عذاب مشاهده وکړل او به مخالفت وکړل د بیماری سبب کې الله وی وشربو فی قلوبهم الشیء کفر الله وايي فيه زخدر ناشنا ایمان دغه تاسو ډېر ناشنا ایمان الکه چې تاسو ایمان تاسو یې حکم کې چې بیا قتل کړي او دا ډېر ناشنا ایمان چې تاسو ایمان تاسو ته دې امر او حکم کوي چې پیغمبر اسلام باندې ایمان مناړي دا خو ډېر ناشنا ایمان ده چې دا په زبان باندې سمعنا وای په زبان باندې عصینا وای دا واجب ایمان الله وی قل ورته اے پیغمبر به سبب ده ما هغه چیز چې قتل د انبیاو ده څه قتل د انبیاو ده یا د الله جل جلاله نه اتیان ده یا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د رسالت د پیغمبري له انکار ده یا امر چې حکم کوي کوم تاسو لره به بد دی ما هغه سیز چې قتل د انبیاو ده او یا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د پیغمبري نه انکار ده یا د قران پاک نه انکار ده یا د الله نه عصیان ده یا امر چې حکم کوي کوم تاسو به په دغه سیز باندې ایمان او ایمان تاسو ان کنتم مؤمنین که تاسو مؤمنان یې ما فعلتم ذلك ان تاسو ولا فعل کړی نو مؤمنان نه فلهذا ذکر انبیاء علیهم الصلاه والسلام تاسو ختم کړی صلی الله تعالی علیه